سورۃ الفاتحه د دې څه فضایل موږ مخکې ذکر کړې وي او د صورت د درې آیتونو هغه خلاصوم ذکر کړی و د قران کریم حصہ سلور مونږ ذکر کړی وی چې سلور حصے د قران کریم د مزامینو په اعتبار سره اول حصہ کې خالقیت زیات خبره ده دویم کې ربوبیت او دریم کې رحمانیت او سلورم کې مالکیت دا سلور خبرې قران پاک کې غټي غټي دي خالق الله دی او دغه شان رب الله دی روزي رسان الله دی او په دنیا او په آخرت کې مالک الله دی نو سلور ایسی او هر یو ایسا موږ سورتونه اړولیو چې په الحمدلله سره الله شروع کړي او بیا اخر ایسا کی سورت فاطر او سورت سبا دا دوړ سورتونو په سر کې الحمدلله نو هغه وجه دا ذکر کوي علما چې اخر کې دوه خبرې دي یو چې قیامت شتا او دویم په قیامت کې د بل چا اختیار نه چلیږي الله نه سوا دا دوه خبرې وي د دوړو د پاره دوه صورتونه په الحمدلله باندې شروع د سورته فاتحه فضائل مون ذکر کړیو چې نبی پاک علی السلام وی داسې صورت نه په بل قران کې شتا دی د دې پشان او نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې او دا الله رب العزت ما ترا کړی دغه رنګي ابو سعید رضی الله تعالی عنہ حدیثو ذکر کړو وی خبرې مو کولې کولې چې کله روان شو زما لاس هغه لاس کې اوس نیولې دواړه لاسونه مونږ روانو چې دروازې ته راوتونه ما او ته تا خدا خبره کړې و چې تا ته داسې عمل خیم چې د دوه رکعاتو د نفل هم زیات ثواب وی راتوی ویل چې مانځه کې سلو لې ما او ته الحمدلله رب العالمین دغه دې دغه رنګي د صورت اسماء ذکر کوي نمونه تقریبا سو یویش دویش تا پوری ذکر کری علماء کرام سورت الفاتحہ قرآن پاک کی ذنم لکلے او فاتحہ د خلاصول ته وي پرانستل ته نو قران کریم چې لومبه شروع کیږي نو دې سر نه شروع شي او بیا بعض علما دته د قران عنوان ویل دي قران عنوان دی یعنی دا متن دی ټول قران د تفسیر دی وضاحت دی د صورت لکه موږ مخکې خبره کړې و آسماني څومره علوم چې یو هغه ټول علوم نچول په دې صورت کې پروت سورۃ الفاتحه شو د دینوم دارنګي بل نوم د صورت سورۃ الصلات د مون سورۃ هر رکعت کې دا سورۃ لوستل کیږي ایمان الولی چې ځان له مونږ کوي هغه الولی په ډک رکعت کې لولي په تش رکعت کې لولي دې د وجه دې صورت ته صورت الصلات وي بل نوم دې دې صورت صورت الکنز کنز خزانه ته وي نو دغه صورت هم دې علوم دې آسماني چې څومره دې هغه خزانه ده بل نوم دې دې صورت صورت الکافیه دغه رنګي بل نوم دی د صورت صورت الشافیه بل نوم دی د صورت صورت الوافیه بل نوم دی د صورت صورت الشفا شفا وی روغوالی تا نو دا صورت ولسته شي دردمن ځای وي ناجوړي نوري نو الله به شفا ول ورکړي د لړم در د دارنګ د مار وغیرہ نور دا د دمونو صورت او خلکو پریخې د نور دمونه یادې په خواني خلکو بس دمونه ویل د مارانو لړمانو لپاره په درخه د پلان کیو په درخه د پلان کی کې دې شي چاته یاد په اوده د پلان کې او په اوده د پلان کې په ایزن د پلان کې شروع کېدل د سليمان عليه السلام نه تر اخون موسی پورې رسو دا ایزن ایزن او دا په اوده اوده دا اسی چا یادول والله لم کول نبی علیہ السلام لړم ولا ټک ورک هغه په دغه صورت یې ځان دم دغه رنګ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تلی دی په سفر باندې یو کلی ته ورغلی دی کلیوالو ته کلیوالو نه ډوډۍ غوښته هغه ورنک د میلمه حقی چې کم کلی ته ورغې نو ډوډۍ ولا ورکی دوی له ورنک دغه کلیوالو مشرو هغه لړم تک ورکړې ولا نو علاج ډیر کړو خو سم شوی نو نو چې کله د مسلمانانو او صحابه ال تر رسیدګي وشو نو چا ورته دغه ته نوی خلک راغلي دي کې دې شاغوي کې داسې طبيب او حکیم موجود چې ستا علاج ور سره وي پښتنه لراله تاسو یو څوک طبيب شته یو صحابي ورته او زیمه هغه زمونږ مشر لړم خړلې دي ورغه وی دیش غړي ورا کوي زب تاسو دم کم کړم نو کینو نه دمو مالدار سړی ولا ورکی بخاری کې د حدیث راځي چې والله دمه کو اصله خدای خک چې خشو نو صحابه خپل کې دوه ډلې شول بازو داوی چې تا دا ګډه واغې سره خونک د الله په دین باندې تا واغې ا نور وی موږ د ضرورت وام غوسته خیر دی او بیا وی چې یاره موږ په پښتنه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس رالل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وشوه چې دا چې دا سه مسله موږ ته پیښه شو نو پیغمبر پاک علیہ السلام صحابین تپوسی تا ته سپو جو دا د شفا صورت دی وی قران دې کنه قران شفا ده پاره وننزل من القران ما هو شفا مون قران لیګو په دې کې روغواله دې جوړواله دې روحاني جوړواله دې بدني جوړواله دې او بیا وی مون په دې دیش ګډه واغه څه ده پاسه دا مونږ سره خو کې بد مو په نبی علیہ السلام وی صفات اشته چې معلوم راکړي نو پدې کې بعضي زمونږ دوستان بیا دا وایي چې ګوره کنه په خیر دی واخله خو زمونږ د مذهب یو کتاب دی مجموع الرسائل ابن عابدین لیکل د شانی والا ای کی پوره یو رساله ده هغه رساله کې بیا دا حدیث راغسته دی ای کی درې خبرې لیکلې دي یو دا لیکلې ده چې دې صحابه او ته دا و چې دوی میلمانه یو ځای ته چې میلمه لاړ شي هغه ډوډۍ ورنکړي نو په زور ته اغستې شي نو دوی په داسې شو چې په زور ته واغست دویم هغه خلک مسلمانان نو کم کله چې کافرانو نو هغه نه دوی په شان د غنیمت را واغستله نو خبره به پورې دا چې قرآن ټول شفا ده او دا صورت خاص د شفا صورت نو سپېکیږي او بدمې کا ماشومی غټي لوی مرض هر مرض ته دم کا الله بول شفا ور کی دي صورت نوم دي صورت شفا بل نوم د صورت اساس القرآن اساس بنیاد ته وایي دا د قرآن بنیاد دی یعنی د دې تفصیل او وضاحت دا روستنی ټول قرآن د وضاحت دی دا بنیاد دی اساس القرآن او دارنګي بل نوم دی د قرآن سورۃ النور رڼا والا سورۃ قرطبی را لیکلی دی بل نوم دی د صورت ام القرآن د صورت د قرآن پاک مغز ام اصل کې مور ته وایي عام اصطلاح کې او دا بچی چې وی هم د مور نه نو دا ټول بچی په مور جمع کیږي نو دغرنګي دی صورت ته ام القران وي د ټول علوم مو نچوړ په دې صورت کې موجود دي وجب علماء ډیر ذکر کې د 1200 سوال د ام القران ولې ولې ورته وي لکه څنګه چې مکی ته ام القرا وي ام القرى قران کې راځي ولتنذر ام القرى سوره انام 92 آیات کې راځي چې تا ته قران مونږ درلې ولېګو چې دا ام القرى ویری د کلو مور نه مور خو د کلو نه یعنی ابتدا د دنیا جوړېدل د بیت د مکه نشوه نور دنیا د الله جوړه کا نو اصل د ټول دنیا مینز او د ټول دنیا لومبي جوړښت د مکه نه شوی دی په دې اعتبار ام القرا ورته وي نو دی صورت ام القران زکه وي چې د قران کریم ټول مزامین په دې کې دارنګي دی صورت نوم دی صورت الحمد حمد حمد دی الله ستاینه ده د الله په نعمتونو شکر ایستل دي لکه هر نعمت چې انسان خوري نو پاغي باندې شکر وباسي او شکر په ځای باندې الحمدلله وي ډوډۍ چاو خړه روسته دعا ده الحمدلله دارنګي خوب نه سړی را بیدار شو بدن راحت شو سار را ویښ شو نو بیا الحمدلله دعاګانې دي نورم خدا الحمد په کې راغلي دغه رنګي سر کې د دې صورت الحمد په دی وجه صورت الحمد بل نوم د صورت د صورت الشکر او دغه رنګي صورت الرقیه روپیا دم ته وای دم ته لکه مخکې چې موږ شفا په خبره کې خبرو روپیا ځان ته د دې صورت نوم دی نو ګڼ نمونه دي د دې صورت چې د کم سیس نمونه زیات نو دغه په فضایل باندې دلالت کوي یو سړی وی مسلمان دی جیره پریخه ده یا رسول وی سوپی سیب دی دا یو صفت شو دویم صفت ته کې پنځه وخت موږ پابند یو موږ گزارم دي نو دوه صفت شو دریم په کې د حجم کړ دی حاجی صاحب هم دي نو سلور شو پنځم په کې د سخا کوي مال صدقه کوي نو خلک وته دا سخی هم دي او دارنګي قران لولي وې تعالی کا قران تلاوت هم کوي دارنګي خوې خدي خلکو سره ناسته ولاړه خدا الکه او اخلاق هم خدي نو دا ټول خبرې چې را جمع کې نو سړي خواله باندې دلالت کوي چې دا سړی خدي نو دغه رنګي قران کریم چې سوراتونو بل بل نمونه نو دا د هغه په فضیلت دلالت کوي فضیلت او قران خو ټول فضیلت لري خو بیا بعضی آیتونه بعضی سوراتونه د بلنا زیات دی الله په میزبان ثواب کې زیات او دا صورت مکمل نزول نزول شوه په ابتدا کې نو دین مکه چې کوم آیتونه راغلی او صورت علق آیتونه راغلی وسو اقرا بسم ربک الذی خلق سشپګو آیتونه راغلی دارنګي سوره نون فق آیتونه راغلی سوره مزمل آیتونه راغلی او سوره مدثر سایتونه راغلي اغین روسته دا پنځم صورت دی په نزول کې نو پنځم صورت دی او مکمل الله نه را لېګلې نو په دی وجه علما کرام ذکر کوي چې دا دو ځل نازل شوی دی یو په مکه کې نازل شوی په مدینه کې هرغه ان شاء الله بیا ذکر شي نو خبره دا ده چې صورت دا نمونه او بیا دی صورت مقصد ذکر کی چې مقصد دی صورت څه شی دی هر صورت کې څه مقصد دی پنځه خبر علماء لیکلي دي چې هر صورت کې پیژندل پکاري د صورت مقصد چې په بل اصطلاح ورته داوه وي د صورت داوه څه شي ده او دیم د صورت د مخکنی صورت سره ربط او مناسبت یې څه شي او دریم د صورت تقسیم سوی سوبانه تقسیم دی او سلورم د صورت امتیاز چې دا د نورو صورتونو نه کومه مسله چې دا د جدا شوی دی او بل ذکر کوي د صورت مشکلات نو د صورت داوا دا رد شرک په مشرکین او رد کوي مکمل په بيدین او خلق او رد کوي مکمل په لفظ الحمدلله لفظ رب العالمین رب لفظ الرحمن الرحیم لفظ مالک الدین په دې رد دارنګي دنیا کې عقیدې وی دو خدایان خلقو معنا ایران والو دا عقیده پیش کړو زردش په نوم باندې یو سړیو هغه وی چې کوم سی زوروري پار چا زوري ناغه د عبادت لایق دی هغه ته خدای ویلی آی چې سوچو کو وی یاره دا اور پر چا زور و دار څه واچې سوځي ناغي اور ته خدای وی هغه ته عبادت شروع ایران والو دا فارس یادې ده د آتش پرستو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم پاغه قوم کې بیا دې تل او مسلمان شو نو یو خدای به اور ته وی دارنګي اهرمن په نوم باندې بلو نو الله رب العزت په دې لفظ لله کې دا رد په پاغو باندې هر مشرک چې د الله صفت بل وجل ک مخ کې موږ د شرک تفصیل کړو لوندي سلور قسم شرک او بیا دوه قسم لومبه غټ غټ موږ ذکر کړو ناغه مشرکین چې څوک دي مشرکین د سلور قسم هغه موږ ونه وی پاتې شو هغه روسته ذکر کړي مشرکین بل عباد الصالحین دي نیکان بندیان الله سره برابر کړ دي داسې دنیا کې خلک تیر شي دارنګي داسې خلک ګمو چې مشرکین بالملائکه ملائکه الله سره برابر کړي او داسې خلکو چې ستوري الله سره برابر کړي شعرا په نوم باندې صورت را ستوري دي الله دې هغه رد کوي رب الشعرا هغه رب دې کوم دې شعرا چا پیدا کړي ستوري نو ستورو ته عبادت کوله مشرکین بالکواکب او صدا چې خلقو چې هغه پیریانو ته عبادت کولو مشرکین بالجن پیریانو ته عبادت کولو دا غي اثرات اوس مشتا چې چان سشه روکشي نو आवाज کوي وې پیریانو ما ماګانو خپل شوراک وې خپل شواخل نو استاد کمی ډډه ما ماګان شو استاد مور تیرې ده خدا یو عقیده ده خلکو کې راغل د بسو به لري الله به لري نو پیریان نو عبادت هم خلقو کړی دی نو په دې صورت کې الحمدلله رب العالمین کې په دې ټول مشرکانو باندې رد دي چو خلقا د مستحق د تعریفونو یو الله دی د بندګۍ لایق یو الله دی دارنګي تقسیم د صورت صورت په درې حصو تقسیم دی یو ایسا دریم آیت پورې مالک یوم الدین او دا ایسا صرف الله پورې خاص پدې کې پنځه نمونه د الله ذکر دي لفظ الله رب رحمان رحیم مالک دا پنځه نمونه څه صفات دي او څه دغه اسما دي دا ذکر دی په دې کې دا عیسی الله پورې خاص بیا دویم ایسا په دې یو آیات کې ایاک نعبود و ایاک نستعين دا دویم ایسا د صورت او دا ایسا صرف مخلوق پورې خاص بندگانو پیریانو او دریم ایسا اهدینا الصراط المستقیم تر ولد والین پوری دا ایسا د الله او د مخلوق ترمنځ مشترک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله رب العزت وایي چې دا موس ما تقسیم کړی دی څه زما دی او څه زما د بنده د پاره دی کله چې انسان وایي الحمدلله رب العالمین الله پرشتو ته چې ګور زما بنده ما تعریف وکړ خوشاله شي دارنګي الرحمن الرحیم وایي الله په فخر ګورم زما رحمانیت یو منله بیان کړ مالک یوم الدین وی الله وی زیلو یو غنل وګوره زما بنده عاجز شو زیلو یو غنل او چې کله یا کنا عبود او یا کنا سنرا د بنده د پاره او دارنګ اهدین الصراط المستقیم بنده غواړي الله یې ورکړي اهدین الصراط المستقیم الله مونږ ته سم لار وخایي نو الله یې ورکي نو الله او د بنده ترمنځ د موس تقسیم دی نو دا حصي د درې په دې صورت دارنګي امتیازات دالي چې صورت کې د نور صورتونو جداواله داري چې په دې آخر حصہ کې د دریو ډلو بیان دی په مختصر الفاظو کې د مسلمان منعومن علیهم چې انعام تعلیم ته هغه دی اشاره ده او دیم مغضوبن علیهم چې هغه باغې باندې غضب شو چې کافر دي او دریم دوالین چې گمراهان دي کنه سوارا اخلي کار بیلارې سړی اخلي نو دا درې اول کې بسم الله دا او بسم الله نه مخ کې اعوذ بالله ویل پکاري قران پاک سورته النحل کې الله پاک ذکر کوي اذا قرات القران فاستعذ بالله کله چې ته قران شروع کې نو اعوذ بالله وایا نو مسله دا ده چې صرف قران پاک ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دی او نور سیز سره په کار نه دی اذا قرات القرآن قرآن ذکر کوي چې کله ته قرآن لوی نعوذ بالله وای فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا نور سیزونه چې څومره دي هغه کې ته بسم الله ویل شي اعوذ بالله بیا پکار نه لکه نور کتابونه شروع کینو بسم الله بوای اعوذ بالله به هغه علماء وای چې نه وای ځکه اعوذ بالله قران پورې خاص دارنګي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې الله سره پناه غوښتل دي ځکه دشمن لوی دی شیطان دی ابلیس دی او دا ډیر خوخيار دی ځکه په خانه دی کنه د آدم علی السلام نه مشر د ډیر زمانه مشر دی او اوس هم ژوند دی د لعنتی نو چې څومره عمر زیاتې دومره تجربه زیاتې هغه دشمن د ډېر سخت دین د پاره خلق نه پری لکه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی چې کله سهار شي نو دا شیطان ابلیس لعنتی چې شیطانانو پلار دی دا څومره پیریان چې دا د ابلیس بچی دي خو په دې کې بیا څه منون کې دي څه نه منون کې دي چې مختلف لکه مسلمانانو کې زمونږ ټول نکاح آدم علی السلام دی په اولاد کې څه کافر دي څه کمونست دي څه اهل کتاب دي څه سوچ مسلمانان دي دارنګ په پیران کې داسې ګډ وډ خلک دي څوک بې ایمان دي څوک ایماندار دي نو رب العزت ذکر کوي په دې کې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې الله سره تا پناه واغستا او ستا دشمن غړ دی لکه خبره نو کې ابلیس په هر سهار کې وي خپل چوکۍ را اخلي او دریا په منځ کې کېږي او خپل خپل واړه بچ کشران چې دی یو ګروپ داسې ولګي یو داسې ولګي یو داسې ولګي یو داسې وره شي خلکو کې دا وسوسه چوي خلک په جنگ کوي نو چې کله ما زیګر شي دا واړه واړه ګروپ راشي ابلیس ته ورته وي څه چل مو کو کارګزاري خپل اوري ابلیس ته سمو کړه یاره بس داسې دوه کسو یو سړی دکاندارو بل اغستون کې مخپلو کې مغوسه کا په جنگ مو کو یو بدا کله یو خاويشته او نو بل خاويشته د دوه جګړه جوړه شو وال سپېړه وشو سرونه په مات وې زورښت تاسو نه دی کړی بل را چې تاسو چلو کو یاره بس دغه سی یو سړی می ګناه باندې ورواړولو وی تاسو لکه خپل خپل کارونه دي لکه دنیا څومره غلط کارونه دي شیطانی وسوسې دې ورته خی ګوره یو می په غلا واړولو یو می په زنا واړولو بل می په بل واړولو هغه ته دومره توجه نه ورکړي یو جراشی یاره ما سندې کړي خو لکه دومره مې وکړو سړی کو ته راغې پنډه راوړو یا د دکان نه بازار نه راغلو یا دفتر نه راغلو کو کې ستړی راوړ کې ناسې د خزې سره خبرې شروع کې چې په خکه مثال پته و یا ډوړې په خکه یا اوبر والی ادا و که خزې په مقابل کې جواب شروع ته هم کور کې کار کې کنه سان لګیا یوازې دې سړی دې سره خپل واخله په دې سره غوسه ګړ غوسه ګړ بس سړی را پاز خزې له طلاق ورک خزه په طلاق ک نو دا ابلیس لعنتی او تعالی نږدې شلو غونتی اچرا نږدې شنو په ملا ول ډب ورکه کار د کړه دی وجه دا دی چې په دې سره دوه قومونو کې جنگ جوړیږي د جنۍ د خځې طرف نه کم کسان دی هغه خفګان وراله د سړی طرف نه خفګان راغله نو دواړه مخالف شو سره خفګان شیطان خوشاله شي کار نه کړي بل راشي الکه تاسو چلو کو و ما نور سن دي کړي خو بس یو سړیو کتابونه راغستیو مدرسې ته روانو جمعه ته روانو عالم ته روانو بستر اغستو سیروزی ته روانو اراده کړي و بس روانو ورغه وسړیا خزه د یوازې ده بچی دی واړه دی سودا ورله سوګ راوړي ته روان هیڅ بزید ساتلی دي غیاو له سوګ راوړي هغه سړی مې واپس کو تر راوست ابلیس لعنتی پاسی ورا مخ کې شغاړه ولا ورګه تا زبردست کار کړی نو د دین نه اړول چې کم شیطان کوي هغه ابلیس هغه هغه تغیر خو نو اعوذ بالله زکه الله خدل چې ستا دشمن لوی دی فلاس دل نه راځي او دارنګي تا دین ته نه پرې دي سورته اعراف لګو ګورئ شپږلسم نمبر آیت وګورئ رب العزت دا هغه حال ذکر کوي چې د دې کار سره الله نتی دو یو لسم آیات نرته وایم الله رب العزت د آدم علی السلام پیدائش وکا هغه ابلیس لعنتی داغه وخت نه مخالفت شروع الله پاک وی خبره مو کوي ولقد خلقناکم ثم صورناکم یقینا تاسو می پیدا کړی اعظم اسلام خاص یادې خو جمع سره یادې ثم صورناکم بیا می تاسو له شکل نه درکړلا او په شکل کې تاسو ګوره یو بل سره نه لګي یو تندې دې د ټولو خو یو شان دې نه دی د چا تندې پر اخ دې د چا تنگ دې د چا ګونج د چا وار دې څلور انچه بر او شپږ انچه پلن دا سونه کسان کېنه وا د ټولو تندې یو بل نه مخالف دي رنگ ته وګوره رنگ کې الله مخالف اچولې دي څوک یې سپین کړی دی څوک یې تور کړی دی څوک یې غنم غنم رنگ کړی دی او څوک یو شکل وکړي چاله بل شکل وکړي ثم صورناکم بیا مې دل شکل درکړی الله وی ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بیا مې وی ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علی السلام ته یا آدم په طرف باندې یا آدم علی السلام ته دی کې بیا خبر شتن شلا راضی با فسجدوا الا ابلیس نو سجده وکړه د ملائکو مگر ونه کدی لعنتی ابلیس ونه کګوره د د نوم ازازیل ذکر کړي خنزیر لوی مردار ازازیل هغه وخت کې دا نوم خو بیا چې کله خلاف شو نو الله پاغه باندې نوم کې خو ابلیس ګډ وډ والے راو صاحب په باطل ګډ وډ لم یکم من الساجدین نو دا ابلیس د سجده کوونکو نه قال او الله پاک ما مناک او ابلیس تسشی منع کړ له الله تسجد اذا مرتوک تا سجده ونکا کله چې ما تا ته حکم کړو قال او ابلیس انا خیر منه زه بهتر يم دی آدم علی السلام نه ولی خلقتنی من نارن زه پیدا کړم د اور نه وخلقته من تیل آدم دې پیدا کړي د خاورونه د ډېر خسته کیاسو اور نه پیدا کړم تا زه خیم کن او دا د خاور نه پیدا کړي د خاور خو خنه ده او خنزیره ستاقل کار کوي اور کې چې شی واچي سوځي ختمي او خاور کې چې دانه واچي زیاتې نو کم یو خشو غلاو که خا بدعملیو که خا سړی وخه خا سړی ملک خا نو دا شیطان په دې وګو سور دی او دا سړی سورلی کړه دی بس ورځي چې کم کار به کوي کوي الله وی ته ذلیل او مسلمان په نسبت باندې شیطان ذلیل قال او شیطان انذرنی الله پاک ما ته وخرا کې الی یوم یبعثون تر بیا ژوند کې دو پوره قیامت ته چې څوک پاسي تر هغه وخت پورې مال وخرا لوی سوچ کړو ښا مقصد داو چې دا دنیا هم ختم شي او قیامت ته چې پاسي خلک نو هغه وخت پورې مال جون راګه زګه پاسي دون روسته به مرګ نشته دي مقصد یې دا و چې زه همیشه ژوندی پاتې شم دا نه خنځیر و خو الله پاک ته هم علم وکړ هغه عالم دی قال او الله پاک انک من المنذرین سورت به هجر کې راځي الی وخت معلوم وخت مقرر پورې متعال ژوند درکړی دی دنیا تر سو آباد ده هغه ابلیس ژوند دی چې دنیا کله ختميږي نو ابلیس هم مرداریږي وی الله پاک انک من المنذرین یقینا تا ته وخت درکړې شو قال او شیطان فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم شیطان ویلا الله پاکه په دی وجه چې تاسو پریشان کړم لعنت درا باندې وکړه ذلیل د وګرځولم نو په دی وجه باندې به لا اقودن لهم صراطك المستقيم کې نمبر د انسانانو ته ستا په سیده لار باندې صراطك المستقيم کوم چې ستا دین دی او تا ته راغله لار ده زو پاګه کینم ثم لآتينهم من بين ايديهم او بیا به رازم دی خلقو ته د انسانانو ته د مولا ته من بين ايديهم مخامخ ومن خلفهم رستنا وان ايمانهم خي طرفنا وان شمائلهم غس طرفنا چپ طرفنا سلو طرفونه یاد مخامخ به ور لازم چې کور د خالی پاتې شو واپس شه د روسته تر نه راځم او ته ویم چې کله دې روان چې نو خزه به ټلیفون کوي چې و بچې دې ناجوړ شو ډاکټر له بوتل غواړي واپس راولې او خي طرف نه راځم خي طرف نه چې راځي نو دا بغل جیب بګې پیسې هغه دې کټ کی غلط یوسی الګا نشته پیسې را راځه واپس کو تلاش وان شمال هم ګس چپ طرف ته چپ طرف کې دا غجیب دی نو دینه ور نه یوړي دا سلور طرفونه را بازار اعظم او دو طرفه ته پاتش طرفونه شپګ دي یو بر دی یو حقته دی دا بره وخت پرې خو ولی پرې خو بره د د زور نه رسی د الله رحمت وریږي اخکته لاندې ذلیل له زلالت ته ځان نور کول دا دوی پرې او بیا ویسو ولا تجدوا اکثرهم شاکرین الله پاک انب مومن انسانان زیات استا تابعدار زیات به زما تابعداري چې جلسه د دین وی نو کسان سمري او چې جلسه دی بی دیني وي د ډمان وي نو څومره خلک نو دا ښکارا خبره شیطان ویلو زیات دوستان نه مني زما به مني قال الله پاکوي اخرج منها لری شدی زینا مزعوما مدحورا بد در باندې ویل شوی او رحمت نرټل شوی لمن تبعک سوک چې منی استا منهم دی خلقنا لا ام لا ام لا ان جهنم منکم اجمعين خامخا به ډکم دوزخ تاسو ټولو نه نو خبره مې دې پورې و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وایي نو شیطان به تانه لري شي خیر دې جد نه کټ کا بس الله به تعالی درګی کنه الله باندې ځان وسپاره نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا خصوصیت صرف د قران د پاره کله چې سړی مو شروع کوي ولا اله غیر ابن روس ته بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی او ورپسې بسم الله الرحمن الرحیم نو بسم الله کې هم نبی پاک علی السلام چې کله یو خکار سره شروع کوي نو په بسم الله شروع کوي او قران نو لوی خکار شته دارنګي کوم کار چې بی بسم الله شروع شو هغه کار به خیر بی پایدی او بسم الله باندې علماء به ډیر لیکلي دي چې دا چا اووي نو رب العزت هغه هر نقصان نه پاک بچ وی کی دغه رنګي بسم الله ځان یو آیت دی د قران پاک سورته النمل کې راځي سليمان السلام چې کله بلقیس ته خط لیږي نو خط کې لیږي لیکي انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خط د سليمان نه دی او په کې دا چې بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم شروع کو دا بسم الله غو وخت کې ما غویل او الله دې امت تم ورکا مفسرین لیکلی دي وی مکی کافرانو چې وکړه الله نه مدد شو دا یو کار به کوله ناغي به دا نوم یادو بسم الله ته ولوزا بسم الله فی والعزا د عزا په نوم به دا کار شروع کوم د لات په نوم به شروع کوم دارنګ یو بل منات په نوم باندې دا درې نمونه ذکر کو الله پاک درې نمونه الله پاک دلته ذکر کو چې مسلمان ته شروع کې د الله په نوم شروع کو چې رحمان دی او رحیم دی بسم الله الرحمن الرحیم نو دا د قران کریم او بیا بازو دا لیکلی چې د هر صورت دا یو حصہ ده باز ویلی چې نه هر صورت حصہ نه ده بلکې د دوو صورتونو جداواله د پر د مې کې لیکلی چې بغیر د صورت توبه نه چا د بسم الله نشته دی او صرف د صورت د نمل هغه آیات د صورت جز دی او په دې وجه بیا چې کوم اختلاف علما ذکر ک نو هغه په خپل باندې دلایل خپل ذکر کوي خدا بسم الله ویل ډیر ثواب لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو کار چې بسم الله شي ناغه کې خیر نه نو دین روستا د صورت دی صورت فاتحه دا مکی صورت دی بر لیکلی مکی او پنځم نمبر دی سلو سلو سوتونه د مخ کې راغلي دي نو تر دې زه پوری دغه خبري کافی دي ان شاء الله سبا به الحمدلله رب العالمین دې لفظ معنا کو الله رب العزت دې زموږ تاسو ناراضه شي موږ تاسو الله پاک دین خدمتګاران کې دین باندې عمل لا ته پورا نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین سبحان ربک رب العزت